العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لكن نو په هغې کې دی اوس دا خبره ذکر کوي وای کله چې د میم ساکن نه پس بار شي او دا میم ساکن وی برابر خبره ده که سکون اصلی او که عارضی نو پدې کې اظهار هم وای جایز ده او اخفام پکې جایز ده اول خدا خبره چې په یو کلمه کې چرته داسې نه دی راغلی چې د میم ساکن نه پس دی په یو کلمه کې چرته سره راغلی په یو کلمه کې دی بار راغلی جدا جدا کلمو کې راغلی دي او د نون ساکن نه پس با خو په یو کلمه کې مراغله هغه بیا په میم بدلیږي مثال د میم ساکن چې رستو ته بار اغلی لکه وما هم بمؤمنین نو دا تاسو ته کستاسو یادینو په جزری کې مونږ د دې وضاحت کړو کله چې علامه جزري صاحب وفرمایل چې المیم ان تسکن بغنة لدا بائن علی المختار من اهل الادا هغه ځکه موږ دا وضاحت کړو چې د میم ساکن نه پس با راشي نو آیا پدې کې تش اخفای شفوی کیږي کنه اظهارم پکشتا نو ګوره هغه ځای کې امام جزري څه وایي وایي علی المختار من اهل الادا غوره قول پکې وایي دا دی چې په دې کې به اخفا کې غنې سره لکه وما هم بمؤمنین ومن يعتصم بالله دا اولا خبره ده د جمهور قول ده دا پکې اخفاء پکې قول معتبر ده په دې باندې عمل ده دا مذهب د ابن مجاهد دی دا مذهب د علی ابن محمد ابن بشر الانطاکی دی دا مذهب د امام دانی دی دا مذهب د ابن الجزری دی لکه هغه په التمهید کې ویلي دي او تصریح کړې ده چې وبل اخفاء اخذه او په اخفاء باندې وای زم دا خبره غوړه کوم او اخلم چې د میم ساکن نه پس بارا شنو په دې کې به اخفاء او په تمهید کتاب کې هغه دا هم ذکر کړي چې شیخ ابن الجندي رحمه الله چې دا استاد د ابن الجزري وای شیخ ابن الجندي فرمایلی چې د میم ساکن نه پس باراله نو پدې کې اختلاف ده خو یې صحیح خبره ده چې پدې کې اخفاء ده والصحيح اخفاؤها مطلقا اخفاء ده پکې او اظهار هم ثابت ده د بعض علماء کرامونه خو الآل السنیه یو شرح ده د جزری هغه ذکر کړي و اباه المحققون محققین د دې فن دغه قول معتبر نه دی ګرځولې البته مکی صاحب او ابن مناوی صاحب او داغه مرګری داغه اتباع محمد ایاز محمد سمرقندی د اظهارم پکې ذکر کړي نو دا سه قولم نه پکار چې بدی کې دا قول د سرشتنه د اظهار دا قول پکشتا خو بس عمل به نشتا نه مونږ چرته خپل استادانو ميم ساکن نه پس چې با راغلې ده نو اظهار مو باندې لوسته ده بلکې په دې کې اخفا ده ها دا ډېر خلک اوس په دې کې څه کوي اظهار غوړه کوي هم ها اخفا نه کوي وما هم بمؤمنين د جوړې زما چې سره خیال دی د مناوي سه قول غوړه کړه او د جمهور قول د محققین قول بریخه دی تاسو په خبره باندې پوه شئ نو د مسئلې څه حده پورې اختلاف شته کوم کتابونو چې لیکلي چې د بالکل اډو اختلاف نشته پکې د چا دا خبره داسې ښه خبره نه ده ځکه ابن الجزري صاحب هم دې ته اشاره کړې چې علی المختار من اهل الادا وی غوره قول پکې دغه د معنا دا چې یو بل قول هم شته اگر چې غوره نه ده څوک په دې باندې پوه شو نو په دې شعر کې هم دغه ته اشاره وایي، لکن مع البا فی ابانتها وفی، لیکن د با سره فی ابانتها، په اظهار د دې میم کې، وفی اخفائها او په اخفاء د دې میم کې، رأیان مختلفان، دوه رایې دي او په هغې کې اختلاف دی د علماوو، خو اشهره خبره په کې اخفاء ده، علی المختار من اهل الاداء. پوه شوي که نه بیا ورپسې دی څه وایي ورپسې بیا دی وایي وتبین الحرف المشدد موضحا او ته به څرګندې هغه حرف لره چې مشدد وي موضحا په داسې حال کې چې ته به واضحون کې دی لره اے یو حرف چې مشدد راشي دا خو څرګند ادا کا مما د هغه حرف سره یلیه چې دې مشدد ته نږدې دی، اذا التقى المثلان، کله چې یو ځای شي دوه مثلین حروف، مانا دا ده، یو حرف مشدد دی، خوا کې ورسره بل همدغه شان حرف راغلی دی، هم د ده په شان، نو دوه مثلین جمع شول، اول مشدد دی، دویم مخفف دی، مشدد د مخفف نه جدا کړه. او د هغې مثالونه یې درته بیا ذکر کړي. دی ورنه لر شي دغه ځکه کار کوي دلته راشه نو مرګره خرچو کوي دلته صادر ما ضرورت خپل مور سره شته کوي که بزان خپل خرچه صادر ځان لګي والحق قل څوک وای دا کای حرف جر دی او ما استفهامی ده خدا خبره صحیح نه ده صحیح خبره ده چې دا کای حرف نصب ده ما زیاتی ده زیاده ده نو څنګه شو کای یظهر الاخوانی دې د پارا چې دا حروف په خپل منځ کې سرګن شي دا دوه چې یو شانت حروف راغلي چې یو د بل نس شي شي جدا جدا ویل شي اظهار پکې وشي چرته ادغام نه کې حکم دی ورتل القرآن ترتیلا اولو لقرآن کریم په آرام آرام سره بیا په دې کې د علما کرامو اختلاف ته تقریبا څه سلور مذاهب دی پکې چې د قران کریم د تلاوت کولو سو مرتبه دي چا ویل درې مرتبه دي ترتیل تدویر او حدر او دویم مذهب دا ده چې سلور مرتبه دي تحقیق دغه مخکنو درو مرتبو سره تحقیق هم شو او چا ویلي دریم مذهب دا دی چې پنځه مرتبې دي د څلورو سره یو د زمزمه سلورم مذهب دا د چې مراتب درې دي تدویر حدر او تحقیق او دا د ابن الجزري صاحب مذهب هم ده او هغه فرمایلی ويقرأ القرآن يا ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي مونږ ترجیح ورکوو مذهب د محققینو ته چې هغه مذهب د امام ابن الجزریم دی چې مراتب د تلاوت درې دي تحقیق حتر او تدوین د هغې خبره به انشاءالله تاسو له په منظومه د حقاني کې بیا ذکر شي کله چې حقاني صاحب څه وایي وي فذل حزق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر سيدا التا وضاحت به وکړو ان شاء الله نو دی وی رتل قران په ترتیل سره وایا ادا د قران حکم دی ورتل القران ترتیلا اولو القران کریم په آرام آرام سره منډه به پکې نه وي ها قران به په آرام لولي کتابانه نا وخت نو خیر د می وایا تپوس بدا کوي ټول د رمضان کې ختم نکو نه دا تپوس بدر نه کوي چې غلط ته ولې وي رمضان کې به ختم او کنه رمضان نه پسې ختم کا اه وخ ورته ورکا پر رمضان کې ختم کا خو وخ ورکا وخت در سره نشتا او په 15 منټو کې څه شي اسراف دې ته ویل کېږي چې بې ځایه په کیسه کې قواعد رو باسي ا بې ځایه مدونه کې بې ځایه غنې کې بې ځایه قلقلې کې اسراف دې ته وایي چې بې ځایه دې وړو کې کاف غټ کو بې ځایه دې تا نه توا جوړ اوس وي افتوا تو معونا اسراف دې کو کو دې نه کو دا استعلا دې کمزې کې راوسته اطباق دې کمزې کې په حرف تا کې راوسته اسراف دې الحمدلله دا واو دې پکې کم دین راوستي اسراف دې ته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا قلقله دې پکې کم دین دې ته اسراف وو تایشو لا تسرف واتقن اتقان سره قران وایا مضبوط والی سره او اتقان الوی چې سره خو تعلیم زده کې د تجوید کړه واجتنب نکرن او ځان د منکر نه بچو ساته ټولو کې لوی منکر بزی چې یو سړی قران غلط وایي نه لوی منکر شته الله نازل شوی کتاب دی غلط وایي نه لوی منکر نشته وي ځان د منکر نه وساته اے باز سړی وایي امر بالمعروف کوم سکم انهی عن المنکر کوم او آیاتونه آیا غوي او چې یو سړی غلط آیات وایي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تاسو به خلق د منکر نه منع کوي دا مولا وای عالم چې کله بیان کوي وګوره منکراتو نه موږ خلق منع کوو دا بکو دا بکو دا مکوي دا مکوي پیدا تا چې کوم آیت غلط وي د دې منکر نه به تاسو بندای پوه نه شئ نو غټ منکر خدا د قرآن غلط دی ولې دی غلط وي منکراتو کې اخته یو ورځ په کې طبيب يداوي والطبيب مريض ډاکټر خپل بل دوايي کوي خپل بیمار دی يجيء به ذول الحان او بیا دا وای وای راتلل کوي به په دی باندې ذول الحان هغه خلق چې هغه اصحاب الغنا دي ذول الحان معنی اصحاب الغنا نه شوي نو زول الحان نه دغه خلک مراد دی اے په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته چې قران کریم په خوږ आवाज لوستل او د قواعدو خیال ساتل دې کې د چا اختلاف نشته الله پیغمبر ته صحابي ویل حبرته لك تحبيرا زه به درته دا اواز که ماته پته وای ابو موسی اشعري رضی الله عنه وای نور به مې هم اواز خوږ کړی وای په خوږوالي کې څه نشته او ماته خندا راشي چې زه دې بعضي کتابونو کې وګورم یا بعضي علماو نه واورم وای د اوازونو علم زده کول بدعت دی څه شی دی ځکه وای د الله د پیغمبر په زمانه کې نو دلته یو کتاب د ما سره هغه په کې دغه قول ذکر کړي نو دا قول ذکر کړی وای دا بدعت ته دا نوی نوی اوازونه زده کول ځکه وای دا د الله د پیغمبر په زمانہ کې نو نو دا الله د پیغمبر په زمانہ کې نحو وا دا الله د پیغمبر په زمانہ کې صرف دا الله د پیغمبر په زمانہ کې منطق دا الله د پیغمبر په زمانہ کې د حدیث او د علم چې دا ضعیف دی او دا شاذ دی او دا منکر دی دا او دا ټول د الله د پیغمبر د زمانه نه پس راغلي دا دا سيزونه دا صرف د دین د سمج د پاره عالی دي دي ته علوم عالیه وای که یو سړی وای چې دا خو بدعت ده نو نحوه ته ولې بدعت نه وي نو ستابه جواب دی چې نحوه ته بدعت ځکه حرام چې پاغي زما د الله کتاب سميږي په دې څه چل کې په دې د الله کتاب بنا ده تصحیح د الفاظو کیږي او طریقه د ادا کولو د تلاوت بکی کیږي دا خبر باندې پوه نه شوي هي یو قاری چې یو میاشت کینی کنه او اوازونه ازده کوي او تجوید کوي د اوازونو علم ازده کوي هغه په قران روان شي روان نشي چی ځان وکړی نو اواز یی سم شی قواعدو مطابق تلاوت کړی ایو بل سړی دی اته کاله نحو ویلی ده په اتو کالو نحو کی هغی نه پسی نور هم کتابونه ویلی دی څوک پکی تکملی د منطقو کوی څوک د فقه کوی څوک د یو شی کوی څوک د نحو کوی د دی هر څه نه پس هغه بیا هم سورت فاتحه غلطه وای وای که نه وای چې تجوید ته نې نږدې شوی سورت فاتحه ستا اته کاله علم تعالی سورې فاتحه سم نه کا او دغه علم ما ته په یو میاش کې چې کوم دی قران کریم سمای نو دا حرام شو او ستا غاته کاله جایز دی چې پاتو کالو کې د فاتحه ټیک کړي نه دا که په خبر باندې پوه نه شوي تاسو دا حرام دي جايز کړی شوی دی خوږ اوازونه بالميزان خو چې په تول باندې برابر وي ستا غوندې اواز نه چې تا اواز خو کړی دی ټول غلط وي ورې بعضې اواز داسې دی چې هغه ته یو کس طرز کوي نو بیا ټکېږي هم نه تر هغې چې تر څو تا د هغه طرز نه پرېښی که په خبره باندې تاسو پوه نه شوئ لکه اوس د نیا ترز کوم نو زه به کوم ځای کې تجوید وکم دا غي غاخونه نو زموږ نیا به داسې سبق پی والذین آمنو وغملوا الصالحات کم ځای نه به سموم زما د نیا ترز کوم ځای که په خبره باندې پوه نه شوي دغه ناروا دي اوازونو پسې دومره تاریخ نور پټو کې نه پويږي ته پوه نه شوې قواعدو مطابق کم اواز کې تلاوت کې دي ته چې څوک بدعت وای نو څه شي دی اسه ځان له وخت ځای کول دي ایا والله عالم چې خلکو خپل اوازونه نه دي خولي نو دغه وجه کې دي چې راشه بدعت کا یعنی سبب تعالی سو کوی چې په خوګه واست تلاوت کا بیا بسکه د پیغمبر احادیث به موجود دی او د ورله بدعت وای چه دا دی تسلیم کړل نو دا به ته په زور تسلیمه چه اواز یې زده کول هم شته موس په اسلام کې شته که نشته نو زده کول نشته وای کنه صحیح قران په اسلام کې ویل شته کې نشته نو زده کول نشته کم یو داسې شی دی چې په اسلام کې شته خو زده کې به نه شته دا د کنه دا کاریان چې وای او یوازونه علم بدعت دی اواز به خوګه او اواز وګول په مستخبه طریقه ده امام شافعي ته به ویلي چا ویلي او بلالي ته به ویلي چې خاصه کې خو به خدا کم کاریانو چې دا طریقې دا نشته کومه طریقه ده دلته یو مولا هغه وایي دا دا قاریان چې په کومه طریقه تلاوت کوي دا بدعت دی دا د پیغمبر نه ثابت او خپل سورې فاتحه نو ورتله بس لاندا دا چې اوسم نو ورزي نو ما قاری چې بلوي مې ته تلک تاسو کې پیغمبر په کومه طریقه سورې فاتحه وی اره لګو وایا هغه دا څه جواب دی راو خو لږه بس دینه د کتابونو نو څه دا بهتر دی تا ته وای دا طریقه غلطه ده تی په صحیح طریقه وایځه خپلم نه ورځي ها چې په کم شي نه پويږي نو باغې کې څه اختیار کوي سکوت او چپواله د بلم لګوا او راکنه اواز فطری شه دی فطری شه پیژنې د فطرت نه انکار کول سکوت لیوان توپ دی لکه تو چې کوم دته وې چې لکه غوړه غوګونه دي نشته ا د غوګونو لګوره ببوزي دي اته ولې نشته دا غشتا او ته ولې نشته متا ته موږ څه کو بیان بدر لکو که ډاکټر لوري بوزو ها که هسپتال براولو دلته دغه معاملې ډېره خطرناکه ده نه د فطرت نه انکار کول د لیونتوب ده ها دا فطري شی دی اواز د چا اواز دی خوږ نه یو دی خوږ کیزه خګول شي کډیر کوشش وکي به دومره کتر کار به وکي چې خلکو را بسترګې توري کې خو باقي خو د اوازونه بعد د الله وهبي دي دا وهبي سيزونه دي خو مونږه صرف د دې طریقه استعمالو دا جبه چې الله پیدا کړي دای په تجوید پیدا کړی و جبه پیدا کړی دا او تاته حکم کړی د چې په دې باندې سوکا الله یاد کا ته لګیای ځان سړکه تجوید د ځان برابر کو کبه خبره باندې پوه نه شوې تحسین د आवाज باندې ټول علما متفق دي نو خو زبې زده کېم کنه لکه بزان کړم کنه په خوب کې خو نه زده کېږي خبر باندې پوه شوې کنه کله طالب خو کوشش کوي په سبق کې او خو ځان ستړی کوي بیا هم نه چلیږي وجه څه ده ای به ما خو پنځل سو پیری دا ټکه واړولو اوس هم نه ټیک کیږي نو دی وی ورغه بلا مولا که خیر دی دوه کاته نه پلم ځان د پاره وکړه چې الله دا ټکه را لول نه زده کی ها توجه کله خپل مولا ته دی په تیسیر هجله درته الله آسان کی الله ما ته دا تجوید آسان کی ما ته نه زده کی نو پر روح کال کې د چرته دوه رکعات نه په ندی کې جماعت ته زده خپل کوشش کې نو کله به ته کوشش کې نه بچلېږي دعا به روان کی د هر هغه کس چې څوک په الله باندې مدد طلب کوي د الله نه چې څوک مدد طلب کوي الله یې مدد کوي فمنه عون كل من يستعين بالله تعالى سوق چې په الله باندې مدد طلب کوي نو الله دا مدد کوي ابرزتها حسناء حسناء دا کم فواید او قواعد چې درته ذکر کړو دا می بیان کړی دی حسنا خکلی مزیدار مبنایم خسته ده او معنایم خسته ده او نظم معنا په هغه کې مثلا پیرل د مرو معنا دا خایسته ده هغه پیرل د مرو په په دې امبیلونو د دې کتاب کې وفصل درها بجمانی د سپینو زرو په هغه وړو وړو مرو سره هه هار جوړه کړه نو تار کې دی ملغله را واچوله نو ورپسې دی نری مری واچوله بیا بل ملغله را بیا نری مری چې مزو کی وفصل درها بجمان دې خپل کتاب څه کوي تشبیه ور کوي د ملغله سره چې دا ملغله دي علامه شاطبی صاحب چې منظومه لیکل نو دا یې ویلي دي أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالأغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبضنا لا جمر فتنجو من البلاء الى اخره نو دیم وای هغه ویل دي زما دا نظم خو ګورا اګه څه غلطي پکې نو لګه گزاره وکا دا نه چې ته طارق قلم را واخلې او په ما باندې تنقید وکي هغه اصلاح کوشش وکا ته به ظلم کوونکی په حق د دې منظومه کې یا فی ظلم یا په ظلم کولو کې د دې منظومې سره به ته ظالم شي کلا ان قصها بقصیده الخاقانی کچرته دا تاسو کا برابر دی کا د قصیدی د علامه خاقانی صاحب سره پیدا اے وای خاقانی صاحب معنا مخکې قصیده لیکلی امام لیکلی دا که دا د هغې سره برابر کوي تا به ظلم کړي دا مې د هغې نه وي بهتره لیکلې ده څه مې لیکلې ده بهتره مې لیکلې ده ها دې داسې وای نو د دې ډېرې معناګانې دي خو داسې به ووایو الله دې د ده نه دا قبوله کړي، د علامه سخاوي صاحب نه او زموږ نه دې هم قبوله کړي چې موږ ووایو. خو علماء کرام وایي په قصیدې د خاقاني صاحب کې چې کومې ملغلرې دي نو دا هغې پسې نه رسي. خبره پوه شوئ که نه؟ دا د هغې پسې نه رسي. یو خو هغه مخ کې دی کنه او کم کس چې مخ کې نو په زرستو کس چرته رسي ها کډه راغه کوشش وکړي بیا ور پسې اس کیږي او ور پسې بیا نه سي رسي ها سبقت لسه شه دی روان دیوالی او سبقت لا چې یو کس تانه مخ کې دی په علم کې درنه مخ کې فارغ شوی په عمر کې درنه مخ کې نو بیا پسې نه شي رسېږي وای د ابن معتی صاحب نه زما دا قصیده بهتره ده هغه وای اے وتقتضي رضا بغیر سختی فائقه الفیه ابن معطی وای د ابن معتی صاحب نه زما الفیه بهتره ده خو صرف دومره قدر کار دی چې هغه مخکې د نوغه په دې معنی لمبر وړي دی فضل متقدم لئی جسوک مخ کی دی وجن ابو تمام سے سوئی نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الفضل إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي وګوره حق خبره دا دلته وګوره حق خبره نه مت وای بعض علما دا سی وای وای نه متقدم لفظ رشتہ او نه متأخر لا فضل هغه چاته د چا کې فضیلت ماده پراته را اوس به متأخر راشي او هغه به داسې کتابونه کې چې مخکینی بنی لیکل صحیح ده نو وایی ان یکن الاسکندری قبلی فالطل قد یبدو امام الوبلی والفضل للوابل لا للطل اې باران چې کله شروع کیږي نو ورکه نری نری باران شروع شي او بیا تیز باران شروع شي نو اول رو بیا تیز رو بهترو که تیز علامه جزري صاحب د هغه منظومي باره کې وایي خو هغه اوله منظومه ده چې په تجوید کې لیکل شوې ده هغه کتاب اول هغه ده چې په تجوید کې لیکل شوی ده مستقلا ابو عمرو داني صاحب شرح هم کړی ده علما بیا را لګیدلی دی او د دې دواړو قصیدو یعنی د قصیدې د سخاوي صاحب او د قصیدې د خاقانی صاحب په منځ کې څه کړی دی کتلی دی چې کومه قصیده بهتره ده نو یې وینونیه د سخاوي بهتره ده په ذکر کولو د امثله او قرانیه او کې قواعد چی ذکر کړو مثال د قران نه ذکر کی نو په دې باندې دا بهتره شو او ګورا امام خاقانی مراتب د قرائت دری ذکر کړي امام سخاوي صرف یو مرتبه ذکر کړی رتل بل دا ده چې امام سخاوي صرف امام سخاوي په خپل کتاب کې انواع د وقف ته اشاره نه کړې او خاقانی صاحب انواع الوقف ذکر کړي د وقف انواع ذکر کړي بل دا ده خاقانی صاحب خو د خبره ذکر کړي د لحن بارکه امام سقاوی دي ته اشاره سریعه کړي ډیره مختصره خبره کړي تفصیل نه کړي او د امام خاقانی په منظومه کې نصیحتونه هم شته د پاره د طلباو د علم او دغه نصیحتونه دلته نشته نو بس دغه امتیازات دی پکې نور دواړو خپل خواري کړي الله دې دواړو نه قبول کړي ها داوا قصیده د چا د علامه سخاوي سید د فضیلت د هغه چا به څه قیمت وي چې استاد یې شاطبي غونته انسان وي جزري غونته عالم د سخاوي په صفتونو شو ګویا نه هم زهبي وایي چې نشته یو عالم په دې تاریخ کې چې دومره شاګردانه دا کتاب د سخاوي د ملغلورو یو لوی مجموعه ده په هر شعر کې فائدې وي او صفا صفا بیانې د دې کتاب په برکت به ته د هر غلطۍ محفوظ شي که دې یاد نه کړو فتکون معدودا من اللحان ها دا به څه شي شي لږ ما پرېږده دا ووه مفتي څه چلو چې را پرېوتل که نه ها اے الله په امامانو د دې فن باندې نازل کې ته بشمار رحمتونه اې الله په امامانو د دې فن باندې نازل کړې ته بې شماره رحمتونه اوریدونکې د فریاد د هرچا د پاره رب عظیم الشان کم مولا او کم عالم او کم استاد چې د تجوید نه ناخبر یی کوم مولا او کوم عالم او کوم استاد چې د تجوید نه ناخبري په هر کرخه هر صورت او هر آیت کې بشمیر وی غلطیانه او کوم قاری او کوم استاد او کوم مولا چې بی تجوید دا سبق خای شاګردانو بنیول د استاد نه په محشر کې دا غریوانی ها تاسو به دې کوي کنه چې عمر نه څه کړه دا خو بو غر کړو مو سره خبر نه دینه او نه تا ویلی دا قران د رب کلام قسم ادا شي موافق د قواعدو دا قران د رب کلام قسم ادا شي موافق د قواعدو اوریدونکه که کافر وی خو سبا له به دا ټول مسلمانان اوریدونکي که کافر وی خو سبا له به دا ټول مسلمانان دا قران د رب کتاب د لوبي نه دي چې ز چپ شم دا قران د رب کتاب د لوبي نه دي چې ز چپ شم مدني کته سم وای نو دا به هم د رب عظیم احسان وصلی الله تعالی علی خیر من وصحبه اجمعین شپې لګ الله توفیق را کو دا به شروع کوم